بسم الله الرحمن الرحيم باب الحجامة والقيء للصائم کتاب الصوم شروع دی د کې باب نمبر 32 او په دې باب کې حدیث نمبر 1938 د روجي مسائل دا شروع دي بعضی هغه اسباب ذکر کړل د دې نمخ کې چې پاغي سره روجا ماتیږي بعضی هغه چې هغه سره روجا نه ماتیږي لکه مثلا مسواک استعمالولو سره روجا نه ماتیږي دارنګ یو سړی په روجا کې په هیر باندې خوراکو کې یا وبوس کې په دې روجا نه ماتیږي بیبی خکلول داغی سره د جما نه علاوه مباشرت یو زیم لاستا په دې روزه نه ماتيږي په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې آیا په قیبانی په الټو کولو باندې او په حجامه چی د علاج دپاره کیږی وینه د بدن نه ویستلی کیږی آیا په دی روژه ماتیږی او کنه نو حاصل د باب داده چی نه په په حالت د روژه کی په حجامه بانی په وینه ایستلو باندی روژه ماتیږی او نه په غیر اختیاری قی بانی روژه ماتیږي ها البته چونکه په حجامي سره په ویني استلو سره بدن کمزوري کیږي نو د دې وجنه احتیاط دی کې دی چې بندا په حالت د روژه کې د ورځي حجامه اونکی نو خدا ځکه چې بیا روستو د ضعف د وجنه د کمزورتیا د وجنه ماتول هغه پیخیږي نو د ابتدا نه حجامه هغه نه د پکار قې سره منګه قید لګو غیر اختیاري قې ځکه چې په حدیث د ترمذی کې او په نورو روایتو کې دا راځي ومن استقاء عمدا فليقضي احناف په دې کې د فقه کتابونو کې دا راځي چې په ډکه خله دی باقی وکړل باقی دی وکړي نو روجه د ماته ده او چې نه په نیمه خله یا د ډکه خلی نه کما نه ډکه ونو بیا پای کې روجه ماته نه ده اصل کې داغي وجم دادا چې په ډکه خوله باندې یو سړی باقی وکړي نو په هغې کې دوباره د تېرېدو د هغې امکان وي او داسې چې لږې باقی وي نو په هغې کې دوباره د تېرېدو هغه امکان نه نو په دې کې اصل کې هغه الټۍ ستا دوباره تېرې شي نو د هغې د وجې نه نو ای په کې دغسې فرق کوي او اسانه خبره دا ده چې غیر اختیاري قید او شو نو دا چونکې د مرض د وجې نه د بیماری د وجې نه نو په دې روجه نه ماتیږي او یو سړی قصدن قیو کی نو پاغه باندې روجا هغه ماتيږي په حجامه کې په دې باب کې روایت براشي چې افطر الحاجم والمحجوم چې د د خکر لګون کی کم چې هغه معالج دی دا غرو جم ماته دا او کم چې هغه مریضو تناسته د چانه چې وینه رو باسي نو دا غرو جم ماته دا نن دا علاج بیا خکافی هدا پوری بیا کیږي اوس اگر چې په طریقه کې هغه فرق دی اوس باقاعده هغه ګلاسونه هغه ته ولګي یو ماشين سره نو په بلیډ باندې داسې نری نری ټکونه هغه په بدن باندې ولګي او بیا په هغه ماشين باندې هغه هغه پمپ کی هغه وینه هغه راکاږي بیا هغه کپونه او تلګیدلی پای کې چې کله وینه هغه جمع شي نو بیا تی هغه را لري کی او بیا صفا کی نو په حديث کي دا راځي چي د حاجم او د محجوم روژه هغه ماته ده ځکه مخکي به په ښکر لګولو باندي روژه ماتيده په دغه روايت کي دا راځي د دې وجه نه بعض محدثين هغوی به بعضې علماو به فتوا ورکوله د حدیث په ظاهر باندې چې حدیث کې دا راځي چې د حاجم او د محجوم د خکر لګون کې او هغه چاله چې خکر لګولې شوی دی د دوانو روزه ماته ده نو د محجوم روجا هغه په دی باندې ماته د چی داغه د بدن نه لکه وینا اگر وتله د بدن نه وینه وروتله د حاجم روجا غد دی وجه نه ماته د چی ښکر راکاږي نو کېدای شي د هغه وینه هغه تېره شي ځکه هغه به د د ساه په راښکلو باندې او د محجوم د دې وجې نه روژه ماتیږي چې کېدای شي د هغې د وجې هغه کمزورې شي او بیا وروستو د کمزورتیا د وجې نه هغه روژه هغه ماتوي نو هغه د دې وجې نه او داغه نه لکه وینه هغه روزي خو لیکن محدثین هغه داوي چې یا خدا حدیث منسوخ دی منسوخ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کړې و په فتح مکه کې پاتم کال باندې کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا کله چې حجۃ الوداع لته په لسم کال باندې نو په حالت د احرام کې او په حالت د روژه کی نبی علیه الصلاة والسلام خکر وهلی دی او وینه ایستی ده په طبیب بانی نو دا رستنی واقعه ده نو کچرتا د حاجم او د محجوم روجا غ ماته وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د روجې په حالت کې خکر وو او نبی د احرام په حالت کې اشاره دی ته چی جایز دی بل د دې حدیث که منسوخ نشي نو معنا دا کوي محدثین چې د حاجم او د محجوم رجا هغه ماته ده یعنی د دې د ماته نه مراد دا دی چې د دوانو رجا ماتې دوته قریب شي نږدې شي کله کله په یو لفظ کې هغه معنا د د بلوغ مراد ده یعنی د رسیدو مراد ده چې هغه ته قریب شي او هغه ته رسیدو ته نږدې شي نو یعنی افترا یعنی کاد ان یفترا کې دې شي دا غرو جماعت شي قریب د چې دا غرو جماعت شي هغه څنګه د حاجم په دې اعتبار باندې کې دې شي هغه وینه راکاږي او دا غوینه تیر شي او د محجوم په دی اعتبار بانی چې داغه بدن به کمزورې شي نو د کمزورتیا د وجه نه باغه غروجا هغه بیا ماتي نو دی وجه نه د روجې په حالت کې اجتناب پکار دی وقال لي يحيى ابن صالح په قال سره امام بخاري الا یو خبره ذکر کړي کله چې دا خبره د په مذاکره کې د نورو ملګرو نه اوریدلي، د نورو محدثینو نه د درس په تکرار کې اوریدلي. وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاويه ابن سلام حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابا هريره رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به فرمایل اذا قاء یو سړی چې هغه قیو کی غیر اختیاری طور باندې نو فلا یفتر نو په دې باندې روجا نماتیږي وجه څه ذکر کوي علت ذکر کوي علت دا ذکر کوي چې انما یخرجو ولا یولجو علت دا ده چې دی په دې قې کولو سره د د بدن نه یو شی اگر وباسي یو شی روباسي ولا یولج او د دن نه نه تیری یو شی د نه داخلي دن نه یو شی نو ها البته په دې کې به دا وي که یو سړی په خپل اختیار سره قی تیروي مثلا که په خپل اختیار یو سړی قی تیر کی یعنی قی را روانه ده د کوي یو د دوباره په خپل یو خود سه دا خطان دی خطان کې خو که یو سړی خوراک او سکاکو کې پای کېم نه ده خو یو سړی په خپل اختیار باندې غقې تیری کی نو بیا روزه ماته ده ويذكر عن ابي هريره او د ابو هريره نه دام ذکر کولی شي چې داغه نه یو قول دا دی چې انه يفطر په الټو سره په باقو کولو سره داغه روجا هغه ماتيږي خو امام بخاری وی ول اول اصح لیکن دا لومبنه قول دا زیات صحیح دی اوله خبره اغا اصح ته چې نه ماتيږي وقال ابن عباس و اکرما ابن عباس او داغه شاګرد اکرما غ فرمایي چې الصوم مما دخل وليس مما خرج خ الصوم مما دخل وليس مما خرج پدې کې یو خدای یاد ساته په نورو روایتو کې دا لفظ داسې راځي چې د ابن عباس نه او د اکرمنا چې الفطر مما دخل وليس مما خرج چې د روجي ماتیدل یعنی مقصد دا دی چې الصوم مما دخل مراد تینا فطر الصوم دی د روجي ماتیدل مما د هغه وجې نه دي دخلا چې ته یو شی دننه کې ولیس مما خرجا او ندی د روجې ماتېدل د هغه سیز د وجې نه خرجا چې هغه روزي یعنی دا اسانه خبره ده خو د دې تعلق د مما دخلا د خوراک او سکاک سره دی د دې تعلق د خوراک او سکاک سره دی نو د روژې ماتیدل د هغه شي د وجې نه چې هغه ستا بدن ته داخلیږي د بهر نه د هغې د وجې روژه هغه ماتیږي فطر الصوم وليس مما خرج او ندی د روژې ماتیدل د هغه وجې نه خرجا چې هغه روزي مثلا سړی بولو براس کوي دا غي د وجه نه روجاغه نه ماتيږي د دې مما دخلا پدې کې لګ دا وضاحت به هم پکاري څنګه چې مونږ ویل چې الصوم مراد ته نه د روزي ماتیدل دی یعنی فطر الصوم ته مراد دی بل مما دخلا پدې کې د معنی یو اصلاح چې دنو هغه دا ده چې د روزي ماتیدل مما د هغه وجنه دخلا چې دن نشي بدن ته په هغه عادي لار باندې عادي لار معتاد لار چې انسان پاغي باندې خوراکو کی هغه خلدا نو چې په عادي لار باندې ته یو شی دنه کی خوراکو کی یا اسکاکو کی نو روزه به د داغي د وجه نه ماتي هر چې هغه لار ده چې هغه عادي او معتاد لار نه ده یعنی عادتا پاغي باندې خوراک او اسکا کغه نه کیږي نو دا یاد ساته داغي د وجنه بروجه نه ماتیږي د دې وجنه د ستن د وجنه روجا هغه نه ماتیږي خو لیکن کم ستن هغه ستن چې هغه ته د بیماری د پاره وي خکم استن چې هغه تعالی طاقت درکې تعالی غذا درکې دا غي د وجه نه زکه به پای کې د روجي غلم او حکمت فوت شي چې هغه ته د ګلوکوز والا یا داسي ډراپ هغه ته خيږي چې پای کې طاقت وي او قوت وي نو روجه خو مقصد دغه دی چې ته د خوراک نه بدن کمزورې کی او د بدن طاقت ورنه کی د دې وجه نه هغه ستن کاغه ته پر رک کې وي کاغه ته په مټ کې وي چې هغه د دغه نه علاوه ده د بیماری د وجه نه سړې وي نو پاغي بانی نو حالانکه دا مس مما دخله دی بدن ته خو یو شی دن نشه خو لیکن د دې د وجې روجا هغه نه ماتیږي دې وجې نه موږ معنا وکړه چې د روجې ماتیدل مما د هغه څه د وجې نه چې داخل شي په عادي لار باندې او عادي لار هغه خله ده بل دا ولیس مما خرجا لکه دام مطلقا نه دی مطلقا هغه داسې نه دی چې قا او نه د د روجې ماتیدل مما د هغه وجه نه خرجا چې هغه روزي حالانکه اوس منګه د دینه مخ کې منګه ویلې چې یو سړی لکه احناف په ډکه خله باندې قې وکړل نو په دې باندې روجا هغه ماتیږي یا مثلا یو سړی قصدن قی وکړه استقاء په حدیث کې استقاء سین او تا سره راځي یعنی مبالغتن هغه قی وکړه قصدن نو په دی باندې په دې قضا را ګرځي او سالان کې دا خو بهر روته او ابن عباس وی چې وليس مما خرج حالانکه په دې کې دارنګي او سړی دی داغنا مثلا د جماو کی جماو کی نو په جما کی خا یا مثلا جما نه علاوه یو سړی داغه نه اوس مثلا منی روتل نو منی خو مما خرجه کی راضی نو د دې د وجه نه لکه روجا هغه ماتیږي نو د دې تعلق لکه داسي علی الاطلاق نه دی وليس مما خرج او ندی د روجي ماتیدل دا غشي د وجنا چې اگر اوزی اگر اوزی وکان ابن عمر رضی الله عنهما يحتجم وهو صائم عبد الله ابن عمر هغه بخکر وو هغه به حجامه کوله په داسې حال کې چې هغه بروجو مطلب جایز ده ثم ترکه او بیا یې پرې خود د دې د وجه نه شاید چې چې دې سره بدن کې ضعف راځي نو د دې د وجه نه پرې خدا او دا غي د وجه به چې روستو روزه ماتو منو خدا د چی د روزي په حال کې خکر نه وامه فکان یحتجم باللیل او بیا باغ خکر وو د شپې وحتجم ابو موسی لیلا او ابو موسی شعری هغه د شپې وقال بکیر عن ام علقمه او بکیر د ام علقمه نه ذکر کوي چې كنا نحتجم عند عائشه و منګه چې منګ به حجامه کوله د عائشي په خوا کې فلا ننها او منګ به نه من کړي منګ به نه من کړي من کولې شو یعنی منګ به د روجي په حالت کې د عائشي خوا کې منګ به حجامه کوله خو لیکن منګه نه من کیدو موږ به نه منع کړی شو د هغې د طرف نه که دا بد کار وی یا جایز نه وی نو هغې به منع کړی وی ویروى عن الحسن عن غیر واحد مرفوعا او روایت کول شي د حسن بصری نه غن غیر واحد چې هغه د غنو صحابهونه مرفوعا دا روایت ذکر کوي افتر الحاجم والمحجوم چې روجا ماته د دخکر لګون کی والمحجوم او هغه چاله چې د چا خکر لګولې شوی دی یعنی هغه بیمار او بل معنا موږ د دې دا مکړه چې افتر الحاجم والمحجوم چې یعنی ما افترا ماتی دو ته نږدې شو روجا افترا یعنی ما ته نه ده بلکې ماتی دو ته نږدې شو روجا الحاجم د خکر لګون کی یعنی دا غ طبیب او دا غ حکیم ځکه په خوا به په په زور سره راخک په خلبانی نو هغه سره قریب ده چې د درو جماعت شي وینې تیر شي والمحجوم او قریب دی چې روزه مات شي د محجوم یعنی په یینې راوتو سره خداغه روزه نه ماتيږي خو قریب ده چې د دې وینې راوتو سره بدن کې ضعف راشي دا مخکې دا معنا په دې حدیث کې خپل امر روانه ده کېدای شي د ده د وجې نه بدن کمزوری شي او بیا د کمزورتیا د وجې نه د روژې هغه طاقت یې نه وي او بیا یې ماتوي نو ښه دا ده چې د روژې په حالت کې ونه کړي. وقال لي عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله بل روایت کې د حسن بصری نه هم داسې راځي قیل له حسن بصری ته ویل شو چې عن النبي صلی الله علیه وسلم دا روایت د نبی له صلوات و سلام نه هم داسې ثابت دی قال نو حسن بصری ویل نعم او ثم قال او بیا هغه په یو وخت ویل چې الله اعلم یعنی د شک اظهار او کچې الله خپويږي نو خو بهرحال لکه دا روایت یوازې د حسن بصری نه نه بلکې د غنو تابعینو نه اغینه نقل دی او صحیح روایت دی حدثنا معلا ابن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم نبي عليه الصلاه والسلام حجامه وکړه په داسې حال کې چې هغه په حالت د احرام کې وو دا اوس هغه روایت ذکر کړي کم چې د د حجۃ الوداع والا روایت دي چې نبی له دین امام بخاری د دې هغه جواز هغه ثابتې چې نبی له صلوات والسلام اخکرو او هو محرم په داسې حال کې چې هغه په حالت د احرام کې وو وحت جما او دارنګي حجامه وکړه په داسې حال کې چې هغه روجو نو که چرته د روجي په حالت کې حجامه کول هغه ناروا وي نبی له صلوات و سلام با نو او دا دا رسته عمل دی د نبی له سلام حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ها الا من اجل الضعف داغه تعویل دی پدې کې معنا دا خ الا من اجل الضعف ها البته منګ به حجامه د دی وجه نه کوله بدبم غنله الا من اجل الضعف مگر د کمزورتیا د وجه نه د کمزورتیا د وجه نه منګ به حجامه په حالت دروجه کې هغه نه کوله کلا وزاد شبابه حدثنا شعبه او د شبابه په روایت کې د شعبه نه دادی چې په دې روایت کې علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم د نبی له صلوات والسلام په دور کې نو د دې وجنه یعنی هر غشي د دې وجنه په حالت د روزه کې وینه ورکول کداغه د وجنم یو سړی ته ضعف راځي په کار دا ده چې د هغې نه اجتناب وکړي ها البته که یو سړی دغه طاقت وي او مثلا روستو د روجې د ماتېدو نوبت هغه نه راځي نو بیا ټیک ته په حالت د روجه کې یو سړی وینه ورکولی شي باب الصوم فی السفر والافطار دی کې امام بخاری هغه دا ثابتې چې په سفر کې روژه نیول هغه هم جایز دي او دارنګ افطار هغه هم جایز دی که یو سړی روژه نیسی او که یو سړی روژه نه نیسی دواړه جایز دي ها البته په سفر کې روژه نیول هغه اولادي او هغه بهتر دي د رمضان روژه په سفر کې د رمضان روژه نیول هغه اولادي او بهتر دي خه او یو سړی هغه افطار وکړو روزه وننی ولا قران وی ومن کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر بعض علما هغه دا وی چې نه د روزه په حالت کې د سفر په حالت کې روزه نیول هغه جایز نه دی ځکه په حدیث کې راځي لکه مخکې باب را روان دی ليس من البر الصيام في السفر خو ليکن هغه د هغه چا د پاره دی چې یو سړی په روج په سفر کې په ځانو سخت راوستي دا بیمار دی او دارنګ بد حالي دی او بیا هم روزه نه ماتي نو د حدیث تعلق د هغه کس سره دی نور په سفر کې روزه نیولم جایز دی او روزه نه نیول اغم جایز دی دا روایت په دې باندې ذکر کړي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر عبد الله ابن ابي اوفا هغه وی چې موږ د نبی له صلوات و سلام سره په سفر کیو فقال لرجل یو تن ته ویل خادم ته انزل کوشا فجدح لي او مالا ستوان جوړ کا ستوان په اوبو کې ملاویږي او هغه جوړیږي لاون غونتی انزل کوشا فجدح لی او زما د پاره ستوان جوړ کا نو هغه ویل یا رسول الله الشمس اې دا الله پیغمبره نور لا ولاړ دی او په ستوان باندې دوره ټیم لګی نه یعنی ټیم لا ډیر دی نو دغه صحابه کرام باده به خلق دي نو داغه دا مقصد وي د الله پیغمبر الشمس انور یعنی نور لا ولاړ دی لا پریوته نه دی او پاغي باندې دوره وخت لګی نه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل انزل کشا فجدح لی زما د پاره ستوان هغه جوړ کا نو قال یا رسول الله وی ویلې دا الله پیغمبر انور لاشته دی او ټیم په دور لګی نو قال انزل فجدح لی کوشا او زما د پاره ستوان جوړ کا نو فنزل هغه کوشا فجدح له نو هغه د نبی له صلوات والسلام د پاره ستوان جوړ ک فشرب او هغه اسک ثم رما بيديه ها هنا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاره وکړه په خپل لاس باندې ها هونه دی طرف ته ثم قال او به ویل چې اذا رايتم الليل اقبل من ها هنا کله چې تاسو شپه وینئ اقبل چې هغه راشي من ها هنا د دې طرف نه د آیات ساته مغرب طرف ته نور هغه پریوزی نو چې سمره هغه طرف ته نور هغه پریوزی نو دومره د مشرق طرف ته تیاره هغه زیاتیږي رورو که اذا رايتم الليل اقبل منها هنا کله چې تاسو وینئ شپه چې هغه را روانه وي منها هنا د دې مشرقي طرف نه ځکه د مغرب طرف ته نور پریوزی د مشرق د طرف نه چې کوم شپه اگر روان وي نو فقد افطر الصائم نو تحقیق افطر الصائم یعنی روزه د ماته کی روزه دار خ لیکن دا سه د چې دا حدیث په دې ځای کې د حدیث چې نور الفاظ ته په نور روایتو کې هغه وګوري نو به د حدیث معنی هغه واضح شي مثلا په په صحیح مسلم کې الفاظ دا راځي نبی علیہ السلام صحابي ته ویلي چې اذا رايتم الليل زکه صرف یوازې شپه دا نه چې د مشرق طرف نه را روانه ده بلکې بل طرف ته د نور پریوتلم د دې لپاره ضروری دي نو د صحیح مسلم په روایت کې راځي خ اذا رايتم الليل اقبل من ها هنا واذا غابت الشمس من ها هنا او کله چې نور پریوزي د دې طرف نه یعنی د مغرب د طرف نه نور پریوزي او تاسو ویني چې شپه د دې مشرق طرف نه را روانه ده او په دغه کې ابن حبان کې صحیح د ابن حبان کې دا الفاظ راځي چی وادبر النهار من ها هنا لکه د صحیح مسلم کې اذا غابت الشمس او په ابن حبان کې وادبر النهار من ها هنا او ورس په شاشي من ها هنا د دې طرف نه یعنی د مغربي طرف نه ورس په شاشي او د دې طرف نه شپه اگر رواني نو فقد افطر الصائم نو تحقیق روزه د ماته کی روزدار حمزه ابن عمر اسلمی دا صائم الدهر صحابي دی ډیر روجي بینیولی پر لپسې روجي بینیولی نو د په سفر کې روجه نیولا خ ان حمزه ابن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله حمزه ابن عمر الاسلمي هغه وی چې د الله پیغمبر اني اسرد الصوم ز پر لپسې روجي نیسما ها په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي مثلا یو سړی هغه په حالت د د حضر کې مقیم دی او د د رمضان روزي هغه نیول شروع کړي لس روزي هغه ونیولې په دې دوران کې د لسمې روزي نه بعد دی اولګید د په سفر وته نو آیا په رمضان کې دی سفر کولی شي چې ده رمضان شروع کړی وي او په رمضان دوران کې د مسافر شي امام بخاری وی بالکل جایز ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې روزي اونیولې په مدینه کې او بیا داغې نه بعد داسې په اوم رمضان باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا په لسم د رمضان باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شه مکی ته د فتح مکی په کال باندې په اولسم د رمضان باندې مکه هغه فتح شوه دا نو که ناجایز وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خروجی نیولې دي ابتدایي د میاشتې او بیا دغه نه بعد سفر شروع کړي دي که اصل کې دا د علی رضی الله تعالی عنہ په دې کې یو روایت راځي امام بخاری دا غ روایت ضعف ته اشاره کوي چې علی رضی الله تعالی عنہ ته دا روایت منسوب دی چې هغه بدا ویل چې فمن شهد منکم الشهر فليصم کم سړی چې هغه حاضر شي تاسو نه میاش د رمضان ته نو پکار د چې روجي ونیسي نو چې په حالت د حاضر کې او په قیام کې هغه رمضان روزه په هغه باندې راغلی دا نو اوس به په حالت د سفر کې هغه تر رخصت دا حاصل نه لیکن امام بخاری دا غ روایت ضعف ته اشاره کوي او چې یو سړی ځکه قران کې ال تخپل لکه دا عذر بیان شوی دی فمن کان فمن شهد منکم الشهر فلیصم نو ورپسې قران یو من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر باب اذا صام ایاما من رمضان یو تند روجی اونیسی یو سورځ د رمضان ثم مسافر او به د روجی په د رمضان په منځ کې هغه سفر شروع کی نو جایز ده حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالک عن ابن شهاب ها البته دا چې کوم روایت منګه ذکر کو پدې کې دا یو اختلاف دی چې نبی له صلوات و سلام بیا چې کله نبی له صلوات و سلام د د مدینې نه روان شوه دی نو پدې کې د د فقها او د علماو اختلاف دی چې آیا پیغمبر چې په یوځه کې هغه رسیدلې دی د کدید مقام ته د کدید مقام ته رسیدلې دی نو په هغه ځای کې چې د سفر په دوران کې د الله پیغمبر وبس کلی دی او روزه ماته کړی دا نو آیا د پیغمبر دا روزه تر دغه ځای پورې وا او په دغه ځای کې ماته کړی دا او کنا د د سر نه د مدینی نه روجا هغه نیولې نه ده نو پدې کې د بعضی علماو لکه د احناف قول پدې کې دا دی چې نبی علی سلام د سر روجه نیولې نه ده د سر روجه نیولې نه ده او یو سړی چې مثلا احناف دا وی چې روجه ونیسی نو بیا باغه اثر ترسي بیا دې په سفر کې روجا ماته نه ماته دی بیا نه ها البته که یو سړی په سفر کې روزه ما تکړه نو قضا په واجب ده کفاره پښته دی نه او نور فقها وی چې نه نبی له صلوات والسلام د مدینې نه روزه نیولې ده او بیا په دغه ځای کې د خلکو مخ کې ماته کړی ده د ورځې په منځ کې ماته کړی ده نو په ماته لږ وروسته خو به بیا د هغه روژې قضا راګرځوي، په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی، خو لېکن هغه وایي چې لکه د دې منځ کې هم چې یو سړی مسافر دی، د کور نه یې روژه نیولې ده او سفر یې شروع کړ، نو په دې دوران کې هغه روژه ماتولی هم شي، ماتول یې جایز دي، اختلاف صرف په دې کې دی. حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه في رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوت مکی تا د پاتم کال بانی د هجرت فی رمضان پر رمضان میاش کې فصاما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه د الله پیغمبر صحابو ته ویل چې تاسو روزي ماته کوي لیکن هیڅ هغه روزه نه ماتوله تر څو پورې چې نبی له صلوات والسلام په خپل نو ماته کړي ځکه مخکې روایت کې را روان دي چې لوخه اوچت ک لکه په حدیث 1948 کې ثم دعا بما ان او بیا اوبر او غختین فرفعه الی یده نو هغه لاس اوچت ک او هغه لوخي هغه اوچت کو ليراه الناس چې خلک ټول ویني نو خپل روزه ما تکړه نو دا غینه بعد به نور خلکو ما تکړه نور خلکو هغه ما تکړه او د صحیح مسلم په روایت کې راځي چې نبی له صلوات والسلام روزه ما تکړه او خلکو ولید نو د الله پیغمبر ته ویلې شو چې باز خلکو اوسم روزه نیولې دی یعنی بغیر د ترجمې نه باب دی، په دې باب کې امام بخاري وایي چې په سفر کې روژه نیول هغه جایز دي، بلکې د رمضان روژه نیول هغه اولی دي که یو سړی د هغې طاقت لري، لکه دې کې راځي، د نبي علیه السلام طاقت وو او دارنګه د ابن رواحه، د هغه طاقت و نو هغوی نیولې وه او د بعضې صحابه کرامو چې ګرمي ډېره زیاته و نو هغوی نه ده نیولې حدثنا عبد الله ابن يوسف حدثنا يحيى ابن حمزه عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ان اسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره من د نبی له صلوات و سلام سره ابو درده وی او تو په بازي سفر کې فی یوم حار ګرم ورځ وا سخت ګرمي وا دومره سخت ګرمي وا حتا یزع الرجل یده علی راسه تر دې چې کې خود به یو تن خپل لاس په خپل سر باندې یعنی هغه سر ته به لاس نیو ځکه صحابه سره د کپړو قلتو د جامو قلتو نو هغه به ځان ته لکه سورې په سبانه کړیو چترې وغیره وینه من شدت الحر د سخت ګرمۍ د وجنه یو تن به خپل لاس اغنی وو هغه به کې خود په خپل سر باندې و ما فینا صائم او په من کې یو تنم روزه روزه نو الا ما کان من النبی صلی الله علیه وسلم وابن رواحه مګر دا چې وا روزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د عبد الله ابن رواحه دا غ روزه وا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذلل عليه واشتد الحر اوس په دې باب کې امام بخاري دفع د وهم کوي چې په یو روایت کې خدا راځي چې لیس من البر الصيام فی السفر چې په سفر کې روزه نیول دا نیکی نه ده نو ته چې وی چیرې په سفر کې روزه نیول جایز دي نو دغه روایت سره بس کې امام بخاری دا وی چې د نبی له صلوات والسلام دا قول دا د هغه چا د پاره وو چې ذلل علیه په هغه باندې سوری کړی شوی و یعنی د هغه بد حال و واشتد الحر او سخت ګرمی و او هغه بیا هم روجه نه ماتوله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا روجه دا د داسې کس د پاره ویلې ده چې داغه د پاره نیکی نه ده بلکې چې نیسی او ځان په تکلیف کې کړي دي نو دا ګناګار دی او داسې د نیکی کار نه کوي باب قول النبي صلی الله علیه وسلم لمن ذلل علیه د الله د پیغمبر دا قول دا غ چا د پاره چې پاغه سورې کړې شوی دی واشتد الحر او سخت ګرمي ده انو وی ویل چې ليس من البر الصيام في السفر په سفر کې روزه نیول دا نیکی نه ده حدثنا آدم حدثنا شعبه حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر دا الله پیغمبر په یو سفر کې نو فرا زحاما نو رشي ولید د خلکو ورجلا او یو تن ولید چې قد ذلل عليه پاغه سورې کړې شوی د خلکو ته سورې کړې دی او فقال ما هذا نبی علیه السلام تپوس وکړ څه چل دی فقالو نو وی ویل صائم روجه ده فقال ليس من البر الصوم في السفر چې دا نیکی نه ده چې یو سړی په سفر کې روجه ونیسي او داغه داسې بد حالي او د بیا د شریعت د رخصت نه فائدہ نه اوچتای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه باب لم ي... لم لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار بد نه دی ویلی او عیب نه دی ویلی بعض صحابه او بعض د بعضو فی الصوم والافطار پروژه کی او د روجی په ماتولو کی یعنی صحابه کرامو په سفر کې به د بازو روجه وا او د بازو به روجه نه وا لیکن انکار نه دی کړي او دارنګي بدی نه دی ویلی رد نه دی کړی د پیغمبر صحابه او بعضی د دې د بعضو فسومی که د چا روژه وا نو نه پاغه باندې بد ویل دی او نه د چا روژه وا که د چا روژه ماته وا نو که چا روژه د سره نیولې نه و نو پاغه باندې بد نه دی ویلی نه نیونکي باني ولا المفطر او نه هغه روژه نه نیونکي علی الصائم پر روژه دار باني چا چا به طاقت هغه به نیوله چې چا به نه نیوله هغه به نه نیوله باب من افطر فی السفر لیراه الناس چې یو سړی هغه روجه ماته کی په سفر په سفر کی لیراه الناس د لپاره چې خلک وویني نو رخصت ته جایز ده ان په دې کې دا څه خبره نشته چې یو سړی د خلکو مخ کې لکه هغه روزه نشي ماتولې بنه په سفر کې مثلا یو تن روزه نیولې ده نو احناف وی چې ندی ماتي خو بهر حال جواز لري حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه نبی علیه الصلاة والسلام اوته د مدینې نه مکې طرف ته فصام نو روجه نیولې و حتی بلغ عصفان تر دې چې عصفان مقام ته ورسید ثم دعا بما ان او بیا اوبر او غختې نو فرفعه الی یده نو اوچتې کړې هغه اوبو د اوبو غلوخه الی یدی خپل لاس ته لیراه الناس دې د پاره چې خلک یې وویني نو فافترا نو روجه ما تکړه او حتی قدم مکه تر دې چې هغه مکی ته راغی وذالک فی رمضان او دا واقعیا دا د رمضان په میاش کې وا وکان ابن عباس یقول ابن عباس په ویلی قد صام رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر روزه نیولې هم دا وافطر او روزه نم د نیولې